د اصول او د قواعد او د هغې د مسایلو د زده کړې لپاره الله جل جلاله موږ ته یو قانون او دستور راولېږي چې هغې ته قرآن مجید وایي په دې قانون او دستور کې الله جل جلاله موږ ته زموږ بندګي د هغې ټولې طریقې ټول انواع ټول اقسام هغه په وضاحت سره بیان کړی دی خو دغه قانون او دغه دستور بعضی مسائل دا چې چې هغه مجمل وو بیان ته حاجت لري دا مونږ ته راوخی او مونږ ته شرح کې او بیان کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل فعل قول خپل مظهر خپل عمل باندې مونږ ته دا ټول قران دا ټول قانون دا ټول د بندګۍ طریقې دا واضح کړې او راته بیان یې کړل مونږ یې څه پوه کړلو چې بندګي کوي دغه شی کوي هر قسمه بندگی چې وي که هغه قولي بندگی وي که هغه فعلي بندگی وي که هغه اعتقادي بندگی وي دا ټول به چې کوي نو دا طریقه ده صلو کما رأیتمونی اصلي خذو عني مناسککم دا خلق القرآن نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول وضاحت دا ټول بیان دا مونږ ته وکړي دا د رسول دغه بیان او دغه ولوست دا ټول زموږ لپاره یو دلیل یو طریقه و د بندګۍ نو د دې ټول یادول او د دې ټول زده کړه او د دې ټول حصول د دغه بیان او د شرع د قران د دې په موږ باندې لازم شي بیا پاتې شو قران نو دا غي جل الله جل جلاله خپل ذمہواری واخیستله دا قران چې دا بز ساتم او هر څه په ما باندې ټول ذمہواری په الله جل جلاله باندې ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون سنت چې هغه هم په ذکر کې داخلو لکه ما تاسو ته وویل چې الله جل جلاله انزل الیک الذکر لتبین للناس حدیث نه تر نازل کړی چې خلکو ته بیانو کې دا هغه تشبیه نازل شو چې قران نو قران ته ذکر ویل دي حدیث ته ذکر ویل نو ذکر دواړه د الله تعالی نه دي نو د دواړو حفاظت الله جل جلاله هغه اخیستو د قران د حفاظت خبره موږ نه کوو ځکه چې هغه یو فوق العاده یو د عقل نه بل تحفظ داږي شوی دی یعنی داسې سیستم او طریقې سره د هغې حفاظت روان دی چې هغه د انساني بشر عقل هغه ته نه چې هغه ته رسېدل چې څنګه الله داسې جوړ وساتي داسې برابر وساتي خو کوم چې سنت حفظ او ساتنه وه او صحیح طریقې سره چې څنګه وو تر آخر وخت پورې رسېدل ځکه چې الله جل جلاله چې رسول الله لېږلی دی هغه خاتم الانبیاء دی خاتم الرسول دی د هغې نه پس بل رسول خو نه راځي همدغه دین همدغه شریعت همدغه طریقه به تر اخر د قیامت پورې ځي نو دغه حدیثو د حفظ لپاره الله جل جلاله قواعد کلی خپل په قران کې بیان کړی وو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعضی قواعد تفسیر او تشریح کړی ده بیا وروسته صحابه او د هغې بیان او تشریح کړې ده داسې د هغې نه پس علما راځي او خپل د وس او خپل کوشش مطابق د دې د حفاظت کوشش کوي او دې کوشش تر غونډول د پاره دغه جهود غونډول د پاره دغه هر عالم چې د پاره سنت کما کړی دا نو د دې ټولو د توحید د پاره علماو یو فن ایجاد کړي چې هغه ته مصطلح الحديث وایي یا علوم الحديث ورته وایي قواعد ایجاد کړل تاسو وسایل پیدا کړل چې په هغه سره مونږ کولای شو چې کوم د رسول الله خبره یا غو پیژنو چې کوم خبره نه هغه او پیژنو باندې دا خبره ده او دا خبره نه ده د رسول الله صلی الله نو دا قواعد او دا قانون د علوم الحديث یا د مصطلح الحديث یا د اصول حديث دا ډیر دی قسمه قسم فنون دی مختلف طریقو سره یو غټه طریقه دی چې واغه د هر حدیث سند چې هر یو روایت راځي په کار دی چې هغه سند ولري علم الاسناد چې ورته وایي عبد الله بن مبارک وایي الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء فاذا قيل له من حدثك بقي اسناد وې دا د دین نه حصہ ده که دا اسناد نه وای نو چې هر سړي کومه خبره خوښه وي هغه به یې کولی او چې څه خوښه وي هغه چې به ویل هغه به عملي کولی خو چې کله ورته ته ووایې چې من حدثک نو بقیه بیا پاتې را شي ځکه چې اوس بیان دي چا ته بیان کړی نو هغه پته لګي چې دا ښه وکړه بد هغه حدیث بیا ورته کړه چې بیا عبدالله بن عباس مخ بل چېرته واړوه د شعر نصاب شروع لږ ساعت وروسته بیا عبدالله بن عباس وایي هغه مخکې چې ما درباندې کوم حدیث تکرار کړی و هغه ته یو ځل بیا ووایه نو عبدالله بن عباس ته هغه سړي هغه حدیث بیا ووایه بیا هغه بشیر بن کعب عدوي ورته وایي ولي ابن عباس عرفت حديثي كله وانكرت هذا ام انكرت حديثي كله وعرفت هذا آیا زما ټول حدیثونه تاسو صحیح ښکاره شو یو د څه غلط ښکاره شو او کنه ټول د څه غلط ښکاره شو دا یو د څه صحیح ښکاره شو ولې ما نه بار بار پوښتنه کوي چې دا حدیث په دوباره وای نو عبد الله ابن عباس زنو توي وي په خو یو وخت یو زمانہ و علیکم السلام ورحمه الله پیسي او کمزوري اول نمبر دو نمبر ټول سره مکس کړل نو په حیات حیات اوس مو چاته غوږ نه نشو دې کې اشاره وکړه عبد الله بن عباس خپل شاګردان ته دې خبرې چې کوم حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نه وي دا هغه اوریدل دا هغه ورزول پکار دی اوریدل چې وایي یو غوښتل یا یو ورځ محمد بن شهاب زهري تابعی دی هغه ته اسحاق ابن ابي فروه یو مولا راغی ورته کېناستی ول قال رسول الله قال رسول الله هغه ورته وایي وایي لکه ما حفاظ ورته اين الاسانيد سندونه کوم دي واسطه خو قال رسول الله قال رسول الله سند کوم دی بیا ورته وایي وایي تا خو ښار روان کړي خو نه قیزه لري نه پلي لري وایي که صحرا کې نه لاړله بیا به څه کوې دغسې تبع تابعي عبدالله بن مبارک رحم الله یو ورځ یو کس ورته راغی ول دا پلانی حدیث څنګه دی ان من الفقر بعد البر ان تصلي على ابويك مع صلاتك وتصوم مع صيامك نیکی د پاسه نیکی دا ده چې ته د خپل پلار لپاره لمونځ کوې چې پلار دې مړ وي تاسو دا لمونځ کوئ ماسپښین لمونځ دې وکړئ پلار لپاره یې وکړئ نو عبدالله بن مبارک وایي دا خو ناشنا حدیث دی عمن نو هغه ورته سړي نوم وښود والعمن هغه د چا نه روایت کوي نو ول د حجاج نه روایت کوي والحجاج عمن حجاج د چا روایت کوي وعن رسول الله نو عبد الله مبارک وایي ان بین حجاج و بین رسول الله مفاوزه تنقطع فيها اعناق المتيه د حجاج د رسول الله منځ کې غټې پاسنی او دشتې دي هغه کې د وخانو څټونه ماتي هغه څټ ته نشي رسېدلی اوښ یو تکړه مخلوق دی هفته وخت اوبه ساتي ځان سره سهارا او ګیوان ته کېږي او نه کېږي نه نو دا دوه پاتې نه چې وخمر کې هلته مړ شي سره ګل نه رسي ځکه چې حجاج دا تبع تابعي دی نو تابعي نشته صحابي نشته او حدیث رسول الله ته صلی الله علیه وسلم منسوب دی دا چې راځي او بس لاندې دا تر موږ تر وخت پورې زموږ د استادان ټول هغه ټول د سند اهتمام کړی دی هغه حدیث چې سند لري نو هغه اخلي اوري او چې کوم حدیث سند نه لري هغه نه اخلي او نه اوري دا یو طریقه وه د حفظ د سنت چې سند به ولري دویمه طریقه دا وه د حفظ سنت چې هغوی د رواتو دغه سند چې کوم سند ډول مو پیدا کړي دغه رواتو احوال معلومول دا ټول تاریخونه لیکلي دي تاریخ کبیر د امام بخاري تاریخ د ابن ابي خیثمه تاریخ کبیر دی داسې نور تاریخونه دا غټ تاریخونه لیکل دي چې دا هر راوي چې په سند کې وي دا هغه پوره حالات ورکړي څوک په کوم ځای وو څه وخت وو چېرته سبق ویلی وو چېرته درس کړی وو شاګردان یې څوک دي استادان یې څوک دي مړ کله دی دا دومره یو غټه ذخیره مونږ ته دې پاتې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه نیولې تر اوسه پورې زموږ استادان د زمانې پورې چې څومره علما تېر شوي دي دا غټول معلومات دا غټول حالات دا غټول د زندګۍ خلاصه هغه موږ ته معلومه ده موږ سره کتابونه کې شته یو مولا د یو وطن د یو عصر هغه ورکړه ده نو معرفت العلماء یا علم الرجال چې ورته وایي دا دویم غټ قاعده او قانون چې اهل حدیث دې لپاره وضع کوي چې دا حدیث دې کې جعلکاری ونشي دوکه ونشي دریم شی چې وضع کوي هغه دا و چې دا خلک دې معلوم کړي چې څوک دې د کم ځای چرته او څو وخت وایي استاد څوک شاګرد څوک خو که بدو دا دریم دغه و چې خو که دا ځان نشي ساتلی تا به څه وساتي واما ابو جهم فانه زراب للنساء لا يزر عاتقه عن عصاه عن عاتقه ابو جهم چې هغه سره غټ کوته کې او بس خزي په آرام نه دی چې خزي یې نه چې خلق خلاصي او د دبر کړی په لرګي باندې هغه زراب دی بیخي ډېر خزي وي هغه علي کې به اسامه بن زید دا ډېر خسړې دی دا یو نو په هغه دوه جرح وکړه د دې یو تعدیل وکړي چې دا دوه پرېږده دا سره سره نو هغه وایي چې ما رسول الله سلام دا خبره چې مو واورېدل نو اسامه مې زړه نه غوښتی ځکه چې د غلام زوی و د حر زوی نه و پلار یې غلام و زید بن حارثه خو بیا مو رسول الله سلام په دې توصیف مې عمل وکړي د هغه په وصیت مې عمل وکړي نو پغتوبیت تو علیهم د خلکو ما ته بیا غیبته کول چې کشکې دا مونږ کړی وی دا سړی دومره ښه خاوند ورته پیغام تاسې راځه صحابه او جل او تعلیل کړی د ډېر مثالونه دي کتاب کې به انشاءالله وایو تابعینو کړی ده تبع تابعینو کړی ده خو هغه وخت کې د صحابه او د تابعینو او د تبع تابعین په وخت کې د علم کمزوری و ځکه چې دروغجن او کمزوري خلک کم وو مصداق د علم کم و که چې روسته کله مصداق د علم ډیر شو نو بیا دې پام ته خلکو ملا وتړله لکه عبدالرحمن بن مهدي یحیی بن سعید القطان او یا لاندې امام احمد بن حنبل او یحیی بن معین او علی بن مدینی او سفیان بن عینه او امام بخاری ابو حاتم ابو زرعه دا دنیا علما د ټولو ډا د کار ته کار وویل نو زمونږ د محاضرې یا دورې چې کوم مقصدي علم دی نور هم علمونه د حدیثو موږ د تخصص دوره کې وایو هغه اسم قسم علوم دي د حدیثو لاس دولس هغه ټول موږ تکرارو دي وایو او دې دورې نه زموږ مقصد دی نو هغه د دریم قسم علم دی چې هغه علم د جرح او تعدیل دی د علم الجرح او تعدیل فواید او مشروعیت دا ورسته وایو په اول څه مبادی او څه اولیات مقدماتي تور باندې څه شیان دي چې د هغو پېژندل لازم دي چې هغه شیان موږ وپېژنو نو بیا وروسته دا علم بیا موږ چلولی شو او ورکې دا کولی شو تاسو فکر ما یو ټکی یاد کړئ سند یا اسناد نو سند دا په لغت کې معتمد ته وایي هر هغه شی چې ته په اعتماد کې هغه ته سند ویل کیږي دغه دې کرسي اشا چې د ما او باندې اعتماد کړی دا سند شو یا د باز طالبان د میز باندې اعتماد کړی دی دا سند شو هر هغه شی چې اعتماد کیږي مثلا حارث عرفان ته یو سړی جامې راولېږلې او ورته وویل چې دا روغ چې پیسې درکوم او د ضمانت په تور باندې یو اقرارنامه خط راولېږي دا خط د قاضي صاحب لپاره یو معتمد سند دا سړی ما ته پیسې راګي ځکه چې معتمد را لېږي ها دی را لېږي هر شی چې سند دی هر شی چې هغه اعتماد پې کېږي هغه ته سند ویل کېږي په اصطلاح کې سند سلسله الرجال الموصله للمتن فی شین صلاته وهو جالس دا دا حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر دا سند یا په بل یو روایت کې وایي چې حدثنا عبد الله بن مسلمة الخعنبي عن حماد بن زيد عن أيوب عن سالم عن أبيه دا یو سند شو دا چې ډېر سندونه دي دا سندونه کتابونه ټول دي ډک دي دا هر کتاب چې موږ راړو نو سند ورکې خامخا موجود دي نو سند هغه کړی ده خلکو چې سړی و باندې متن ته رسي کان رسول الله یا قال رسول الله ته سړی رسي دا مخکې چې کوم کلام وي د سند وي هذا سنا فلان قال هذا سنا فلان عن فلان قال رسول الله یا کان رسول الله د ټول د شوی کی سند وي دغه سند ذکر کول ته اسناد ویل کی بیان د سند ته څه ویل کی اسناد یو خبره په سند کول د ته اسناد ویل کی اسناد نسبت تم وي یو قول یو فعل چاته منصوبه نو اسنده الى فلان اسنده الى رسول الله اسنده الى صحابي اسنده الى تابعي تم اسناد ویل کی دریم شی چې تاسو باید زده کړئ هغه متن دی متن په لغت کې اوچت ځای ته ویل کېږي هغه ځمکه چې اوچته وي الارض المرتفعه الصلبه کلکه ځمکه او چپه ځمکه هغې ته متن ویل کېږي متن الناقه چې هغه بوک چې کوم وي په ناقه کې هغه موجب دی چې هغې ته متن ویل کېږي متن الجبل د غر سر ما صلب وارتفع عن الارض هر اوچت شي او مضبوط شي چې هغه د چور کې متن ویل کېږي اصطلاح کې منتها الیه السند من الحديث د حدیث هغه ټوټه چې هغه ذکر سند ورسیږي ان د سند نه چې بل کومه ټوټه وي هغه ته څه ویل کیږي متن ویل کیږي لکه مخکې مثال کې چې ما تاسو ویل چې اصطلاح کې الذي يذكر الحديث بسنده الذي يروي الحديث بسنده يذكر الحديث بسنده هغه سړی چې په خپل سند سره حدیث ذکر کوي نقل کوي روایت کوي هغه ته مسند وایي نو دا مسند د خپل په دغه سندونو کې چې کوم روات راځي کې د دې حالات ورته معلوم وو او د دې جرح او تعدیل ورته معلوم وو چې څومره د روایتونو د سره دا غي پاره اته کې څو روات د خبر او دا غي معلومات ور سره وو نو دا د حافظ ویل کیږي او که د دې سره سره چې دغه رواتو احوال ورته معلوم دي دغه رواتو ژر تعهیل معلوم دي ورته دغه یو حدیث ټول طرق هم ورته معلوم وو چې دغه یو حدیث په دوه طرق راغلی دی ټول طرق ورته معلوم وو او په دې په ویلې چې د متن کې دا مقصد دی د متن نه دا د مسلې راوځي نو هغه ته بیا محدث ویل کیږي او که یو سړی د ټول حدیثونه معلوم وو د هغې ټول روات ورته معلوم وو د هغې ټولې مسلې ورته معلوم وي د هغه هر سړی مختلف مختلف وضاحت د حدیث سندونه ورته معلوم وو نو هغې ته بیا حاکم ویل کېږي او د دې نه چې لږ دا شي چې ټول خلک د هغه زمانه په دغه علم کې د ترجو کوي او د دې بغیر بل دا سره نه چې دغه علم کې ورته رجوع شي او د چې د مخکې ټول اوصاف پوره وي نو دې ته به امیر المؤمنین په حدیث وي امیر المؤمنین په حدیث لکه سفیان ثوری شعبہ امام بخاری دا عمره المؤمنین په حدیث کې رستم دې تر شوی لکه حافظ ابن حجر په خپل وخت کې د امیر المؤمنین په حدیث شو مسند په فتحې د نون سره د مخکې مسند مسند فتحې د نون سره دا هغه کتاب ته ویل کیږي چې حدیثونه ورته په سند باندې مسند هغه کتاب ته ویل کېږي چې حدیثونه ورکې په سند باندې او یا هغه کتاب ته ویل کېږي چې په هغې کې د هر صحابي حدیثونه جدا جدا جمع کړی شي مثلا د ابو بکر زنه حدیثونه جدا وي ټول په یو ځای کې د هرې مسلې سره تعلق دی ټول په یو ځای کې د عمر رضی الله د جدا د هرې مسلې سره تعلق لري که لمانځه سره که زکات سره که روژې سره هغه ټوله یو ځای خو د ابوبکر د حدیثونو نه جدا د عثمان داسې جدا د علي نه جدا داسې د هر صحابي نه جدا جدا راوړل په خپل کتاب کې دغه کتاب ته څه ویل کېږي مسند ویل کېږي نو په معنی اوله باندې بخاري مسلم ترمذي ابو داود ابن ماجه دا ټول کتابونه مسانید دي د دې ټول کې هر ملاجه حدیث کې خپل مسانید راوړي نو دا زده کوي چې زمونږ اهل حدیث هغه هغه حدیث اوري چې دا هغه سند دی چې کوم صاحب نه دا هغه اورېدل پکار نه دی خبر څه دی کوي هغه حدیث اوري چې هغه سند او لري که کوم صاحب نه لري هغه نه اوري واګ ورته نه شي بیا معنی هغه یو چې سند صحیح دی چې کوم کتاب کې سند نه وي مثلا یو سړی حواله ده د مشکات کې راغلی د مشکات کې سندونه نشته دی د مشکات حدیث قابل قبول نه وي چې څوک وایي چې مشکات پر چا حواله ورکړي نو هغه کتاب کې روانه ده مشکات په رواه البخاري بخاري کې د حدیث روانه ده نو د مشکات هغه کې هیڅ فائدہ نه کوي یا رواه ترمذی ترمذی کې روان نه وی نه خې نو مشکات هغه هیڅ فائدہ نه کوي یا بلوغ المرام دی د حافظ ابن حجر دا هغه حدیث نه هیڅ فائدہ نه کوي چې څو پر هغه اصلي کتاب چې کوم کې په سند سره لیکل شوی دی هغه را پیدا نه کوي نو دته اصول د کتب حدیثي ورته وایي چې کوم کې حدیث په سند سره ذکر دا څو شان چې موږ خلاص شولو اوس دا زده کول په کار دي چې خپل حدیث څه شته وایي خپل حدیث څه شته وایي حدیث په لغت کې جدید ته وایي نوې شي حدیث په لغت کې کلام ته وایي خبرو ته فبیای حدیث بعده یؤمنون په کوم حدیث باندې بیا دی ایمان لري کومې خبرې باندې چې قرآن نه پس بل ورته راشي نو دوی په هغې ایمان لري قرآن نه مني په اصطلاح کې حدیث ما وصف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية هر هغه څه چې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شوی وي هغه پیال وي هغه قول وي هغه تقریر د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي هغه اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي هغه جسمانی خلقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دته حدیث وایي کی قول رسول الله لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هو ویل چې لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مزدلفین مینا ته راتلې نو د وخت دغه ټینګ نیولې وو اکم مهار چې چې چرته تیز لاړ نشي تقریر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ کې یو کار کړی وي عبادت روا ناروا او رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې څه نه وي چوپ پاتې شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبره هکړې نه وي رد کړې نه وي او اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله د مشر سره څه کول د کشر سره څه کول د خل سره څنګه معامله و د دکاندار سره څنګه معامله و د دشمن سره څنګه معامله و د اخلاق د رسول الله خلقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وګدو نه چیټو درمیانه سړی وو ویخته عوارو ګینه کې د درې سپین ویخته وو جامې به داسې اچولې پټکې به داسې وو بل هغه شی چې زده کړی په ابتدا کې د دې علم ضروري ده هغه دا ده چې موږ اثر وپېژنو چې اثر څه ته وایي دا هم ډېر راځي زموږ په دې کلام کې به وروسته ذکر کېږي اثر عربي کې وایي بقایا د یو شي ته په یو شي بقایا جات هغه شی که ظاهري وي حسي او که نه معنوي وي مثلا دې وړو کې تاریخ ته زوی نه شي بې ایمانه ته ولې وته ته خوب لپاره ته راغلی نو دا خبره ما سر پاتې کېږي دی کې دی به ډېر وخت سر لاندې نه کېږي واپس بقیه زما د خبرې ورکې څنګه پاتې او دا هم دی چې زه د کتاب باندې ګوته کار کاږم او ور باندې د نښې زما د ګوتو دلته پاتې شو دې ته آثار ویل کېږي بقایا جات اکار قسم بقایا جات دي که قولي وي که حسي وي او په اصطلاح کې د دې تعریف کې علما د خراسان او د باقي اسلامي دولت د علماو فرق دی عرب دنیا کې اکثره هغه هر هغه شي ته وایي چې هغه را نقل وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د صحابي نه یا د بل چا نه هر منقول ته چې ویل کي اثر ویل کي هغه ورته اثر ویل فيها آثار كثيرة ودي مسألة كده أثرون دي عن ابن عمر وعن حسن البصري عن الامام مالك ان ټول عن رسول الله ټول ته آثار وي هر شی منقول په سره سره هغه ته شوی کی آثار وي هغه به داسې وي کوم چې زموږ خراسان علما او پخوانی خراسان ویل کېږي دغه جهنم نیر نه دی غاړې دا بیا تر باب الابواب دا اوس ماسکو ورته وایي دې ځین ته خراسان ملایان ویل د خراسان علما وایي چې الاثر ماروي عن الصحابي من قول او فعل او تقرير هر هغه شی چې نقل له صحابي نشوي وي هغه قول وي هغه فعل وي که تقرير وي نو حدیث ما وظیفه الى النبي او اثر ما وظیفه الى الصحابي دوه طریقې دي یا به دا حدیث متواتر راځي یا به احاد راځي متواتر دې ته وایي چې دومره ډېر خلک د دومره ډېر خلکو نه روایت وکړي چې عادتا او په ماحول او چاپېریال کې د دومره کسانو راجمع کېدل پر دروغ باندې ناممکن دي که یو لک نه و نو سل خو خامخا و د دغه هر یو نه تابعین حساب یې نشته دی بلکل د حساب لاندې نه راځي تابع تابعین هغه خو چې موږ ټول ورته کینو یو کال حساب کوو نو حافظه نه نه شو خلاصولی دا چې زموږ تر زمانې پورې اوس زموږ زمانې کې به حافظان شو نه یو قاضي کلي کې خو به دوه سوه دانې پوره کېږي او پېښور ښار کې به یو لک پوره کېږي نه پوره کېږي کله ټول قرآن نه نو زه نیم قرآن څه قرآن به ډېر وخت کېږي ته خو نو دا ټول دنیا کې بیخي بې حسابه کار دی نو قرآن متواتر دی حدیث هم متواتر شته دی چې ډېرو خلکو د ډېرو خلکو نه روایت کړی دی یو د هغه متواترو حدیثونو نه هغه حدیث ته حوض د رسول الله صلی الله علیه وسلم حوض کوثر حدیث دا په دومره ډېر حدیثونو کې راغلی دی د مختلفو قسم صحابهونه چې درجه د متواتر ته رسېدلی دې څلوېښتو صحابو دا حدیث را نقل کړی دی چې په قیامت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله یو حوض ورکړي هغې ته حوض کوثر وایي یا مخه پر معصوی باندې جراو باندې دا حدیث متواتر دی دومره ډېر صحابه را نقل کړی دی یا د هغوی نه دومره ډېر تابعین را نقل کړی دی دا تبع تابعین داسې دپس سلګونو زرګونو ته رسېږي یا حدیث سره په لګن په دعا کې رسول الله دعا کوله رب العالمین دې کولو سره دا په تلوي خوشاله را نه خوش کړی دي زموږ علي حدیث په دغه کې حساب یې وي دا منظر په لګن ولا چې کوم متواتر دا منظر په لګن نه دي ها دا چې دا دا دعا را په لګن دي رسول الله سره دا په لګن چې دا متواتر دي ورګه ته سوید سم تیسه نو دا متواتر چې کوم مثال دی هغه کوم متواتر دی چې رسول الله دعا کوله لا سره الله ته وچتوي اصل دا متواتر راغلی دی ثابت په سندونو سره ډېر خلکو ډېر خلکو روایت کوي نو متواتر کې یو څو شرطونه علما وي خوستي دي اول شرط دا دی چې ډېر خلکو به روایت کوي دویم شرط دا دی چې دا ډېروالی به په هره طبقه په هره زمانه کې موجود وي صحابه به ډیر وي تابعین به ډیر وي تبع تابعین به ډیر وي بیا بل شرط چې دا یې خوستی دی چې دغه متواتر چې کوم خلک خبره کوي د دوی ټولو مستند د خبر یعنی د دوی د دې خبر ورکولو دلیل به څه شي هیڅ یو به ما دا غره واورې دا بل ما واورې دا بل به ما واورې ما واورې هغه پنځه چې هغه حدیث چې جره تعدیل ته حاجت نشته ا دویم قسم چې خبره احاد ورته وایي هغه تعریف دا دی چې ما رواه عدد لم يبلغ عدد التواتر یو کسان روایت کړی وي خو تواتر عدد ته نه یې رسېدل دا په دې قسم دی احاد یو ته مشهور وایي یو ته عزیز وای یو ته غریب وای مشهور دې ته وای چې د دریو نه به کم نه وي راویانې او تواتر ته به نه رسېدلې په ټول طبقو کې د صحابین رانیولې چې تر موږ پورې رارسي یا تر دې کتابونو پورې رارسي ابو داود مسلم ترمذي نسائی ابن ماجه بخاري بیا یو خو مشهور اصطلاحي دی چې کوم تعریف ما درته وکړ بیا څه مشهور غیر اصطلاحي دی لکه مشهور عند الفقهاء چې ابغض الحلال الى الله الطلاق فقهاو کې مشهور ده یا نحویانو کې مشهور حدیث چې نعم العبد شهيب لو لم يخف الله لم يعصيه دوه کسان روایت کړی دی په طبقه طبقاتو کې څو کسان روایت کړی دی دوه کسان روایت کړی دی د دوو نه کم نه وي او داسې یو طبقه به نه وي چې هغې ټولو کې د دوو نه زیات دی یا به صحابه دوه وي یا به تابعین دوه وي یا به تابع تابعین دوه وي یا به شیخانه دوه وي نورو کې که الله سندره هم راغله خو په یوه کېټ وایي دې ته چې ویل کېږي عزیز ویل کېږي عزیز په لغت کې چې دی ناشنا ته ویل کېږي او قوي ته ویل کېږي عزیز دوه معنا نادره چې نه پیدا کېږي یا چا ته په لاس نه ورځي او قوي ته هم ویل کېږي نو د عزیز تر نادره ځکه وایي چې دې مثال پیدا کول ډېر نادره دی چې دا پیدا کړی ته د دې مثالونه څنګه ډېر کم دي دوه درې حدیثه پیدا کړي نور نه پیدا کیږي او د قوت په معنا چې واخلې چې عاجز یعنی قوي عاجز نجوم دي خام قوي دی د عزت نه چې واخلې نو دا ځکه چې یو سند تر چې بل مسلمان دی چې قوي شي کوي چې ځان لوي لکه کمزور وي چې بل مسلمان دی چې قوت پیدا کوي عزت پیدا کوي دا هم صحیح او ضعیف دواړه کېدلی شي کېدای شي صحیح وي کېدای شي ضعیف وي لکه څنګه چې مشهور کې صحیح او ضعیف دواړه کې یو متواتر چا کې صحیح او ضعیف نه و ټول صحیح وو او د نورو کې صحیح او ضعیف دواړه کېدلی شي دریم قسم د خبرې احاد هغه ته حدیث غریب ویل کېږي غریبه دا مخکې عزیز دا غریبه غریبه چاته ویل کېږي د کور او وطن نه لري سړي ته د کور او وطن نه چې لرې وي او خلک یې نه پېژني دې ته څه ویل کېږي غریب ویل کېږي نو غریب هغه حدیث ته ویل کېږي چې تفرد کړی وي په دغه حدیث سره په یو طبقه طبقاتو کې یو راوي ما تفرد به واحد في طبقه من طبقات الحديث تفرد باندې یو سړي کړی وي هغه طبقه کې ځای وي ته بس په تر اخره یو وي او که نه سر کې هم ډېر وي عقل کې هم ډېر وي منځ کې صرف یو سړي سړي بل چا سره دی سر نه اخره پورې چې غریب وي لکه حدیث د بخاري اولنی حدیث دی حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري د محمد بن علی ترجمه فقط یحیی بن سعید انصاری دی واسطه بل چا سره نشته نو صحابي یو تابعي یو تابع تابعي یو شیخ یو دا د یحیی بن سعید انصاری نه په سوون خلکو روایت کړی د دنه دنیا خلکو روایت کړی چې حتی زرګون ته رسېدلی تقسيم د حديث من حيث القبول والرد چې حديث مقبول عمل پې کوو اعتماد پې کوو استدلال پې کوو حدیث موضوع د چې نه په عمل کوو نه استدلال لپاره پیش کوو بلکې رد کوو غورځوي او هغه ته په سپک نظر ګورو او د بل ته په ښه نظر ګورو ځکه چې دا د رسول الله قول دی ابل د رسول الله قول نه دی چې د رسول الله قول نه دروغ دروغ په سمون نه ګرځو هر چې کوم رښتیا یې هغې ته اهمیت هم ورکوو اهتمام هم ورکوو او د دغه دروغ او د رښتیا د معلومولو لپاره دا چې کومه دوره مونږ دایره کړې ده دا کوم علم چې مونږ وایو انشاءالله دا هم دغه کار کوي دا مونږ ته دا معلوموي چې دا حدیث صحیح دی دا حدیث ضعیف دی په اسانه طریقې سره انشاءالله مونږ د دې فن هغه اسانه اسانه قواعد چې عام فهم دي هر سړی ورته رسېدلی شي هر سړی ترې کار اخیستلی شي یعنې هغه ابتدایي چې کوم آلات دي دغه پنه هغه به انشاءالله موږ دې باقي نهه ورځو کې بیانوو ترتیبوار سره او هغه ورځ به درکوو اخره کې به انشاءالله تاسو داسې یو مرتبې ته رسئ چې دا ورځ تاسو ته دا کتابونه ابو داود ترمذي ابن ماجه کې دي تاسو چې دا حدیث معلوم که صحیح که ضعیف دی او انشاءالله په یو لس منټه کې به تاسو ته پته لګي چې دا حدیث صحیح دی او که صحیح په خپل بدن اهلیت د الله ورته پیدا کی چې هغه نه تاسو کم از کم هغه ابتدایي تفتیش د حدیث وکړي او هغه ابتدایي تفتیش مطابق خپل نتیجه او خپل رپورټ پیش کړئ تاسو لري نو الله تاسو توفیق درکړي الله دې ماتم توفیق راکړي أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. نحن في المناظرة اليوم يعملها